حروف الهجاء دا نهم لسم یو لسم دو لسم دیار لسم شعر دی پدې کې سو خبره ذکر کړي دا وای زتا الک د حجا معنا صدا صوت الانسان بنطق الحروف اواز د انسان د په دې حروف باندې چې تاسو با تا دې توي حجا پوجې کنا دارنګ حجا حجا الکلمه په معنا د سر ازي تقطيعها وتعديد حروفها تعالی سو کوئی دا کلمه سکه حجا کا حجیو کا څه مطلب پټو کوئی کا او حروف التهجیم ورته وای او حروف التهجیم ورته وای حروف التهجیتو دا دولې و چې حروف الهجا دا سی ولې و چې حروف دا هجا ور سره ولې زیات کو دا یې ورسره ځکه زیات کو چې نور حروف دي چې هغه ته حروف ابجدیه وایي صحیح ورته تاسو وایي نه څوک چې چا په خبره نه پوهیږي مړه د ابجدو کې لګیا دی دا حروف هجا دي نور حروف دي حروف ابجدیه ابیا شاطبی کې راځي د ځان لا ابجد دي دا 28 دي دا حروف ابجدي سو دي 28 دي او هغه مکتوب دی صرف لیکل شي ویل کیږي نه کپوینه شوي او دا دلته چي دي نو دا ویل کیدو واله دي نو حروف هجاء منطوقه دي ویل کیږي او حروف ابجدیه مکتوبه دي لیکل کیږي بیا غ حروف ابجدیه چې کوم دي دا ما چې کوم ترتیب وي ابجد هوز دا د مشارقه او ترتیب دی د مغاربه او ځان ته ترتیب دی ما درته مخ کې ویلي ليسهل استحضار كل طالبي خبر دا دې لقاریان وای وای ما په دې کې د امام شاطبی تابعدار نن سبا او مولا او قاری او بیا د یو بل سره مینا ساتل او محبت ساتل ها وګونو لټول ګوتې کوي بس پرې دا ایمان ها نن سبا بستا خبره زکو خو تا ویلی حرف ډک وایا از بسوام الکه دا حرف چې کوم دی کنه دا مفخم وایا ها چې چرته تا خبره سره موافقت را نشي بیا به خلک وایي چې څه شی دی د جوړه سره ومنله ها دا ترتیب چا لیکلی نصر ابن عاصم الليثي دغه ترتیب ذکر کړي د په 90 هجری کې وفات شوه د ولید ادا سے ذکر کړي اے د سوکل ویلی کل الف ادا الف چې کوم ده دا ورته مجازاً وایي دا په اصل کې همزه ده د هغې خبره وروسته راروانه ده دا موږ چې په قاعده کې وایو الف دا ورته موږ مجازاً وایو دا اصل کې څه ده همزه ده هغه خبره وروسته کوو ورپسې دی څه وایي با تا ثا درې واړه یو شان دي که نه دي یو شان یو شان حروف دراجمه کړي بام داسې لیکل شي تام داسې لیکل شي سام دا چې راجه مې کړ بیا وی اورې غچو سي فرق کو یو بل نه به څنګه جدا کو باله یو نقطه ور کا تعالی دوا تعالی درې ته به سوچ دی باله به دن نه نقطه ذکر کړه پلار بیا به نون سره لانجرات لا چا سره نون سره پوښیږي په نه شوي با تا بیا یې چلو کو جیم ح خ یو شان دي کنه دي درې واړه په لیکلو کې جیم کې دنه ټکه وکړو په خا کې بر وکړو او حال وی تعالی ضرورت نشته فرق پیدا شو که پیدا نشو بیا څه شی یو شان دي دال زال یو شان دي کنه دي نو دال له غال له ټکه ورکو راز دې ترتیب سره چې راجمه کړي په دې قاعده کې دا کم ترتیب دی دې له کوم ترتیب وایي ترتیب د تشابه چې یو بل سره یو شان مشابه دي لکه زه سوام تور ټوپۍ والا دی خوا کې نه سره ټوپۍ والا دی خوا کې نه ها وګدو غوګونو والا رستو کې نه وګدو پوزو والا دی خوا کې نه یو ځای کوم سم سم یو شان یو شان کسان بیا ګوره په ابتدا کې دا فا او قاف چې یو بل نه جدا کول کنه نو قاف باندې یو د فا په شان ټکی وکړو او فا په دې برم لا ټکی وکړو یو خو د فا دا خدا فا دا کنه ټکی خو موږ دلته کو دلته ولا ټکی وکړو لکه د با په شان او دا په دې طریقه باندې کتابت د کوفیانو اوسه پورې په مغرب کې چې کوم دی دغه کتابت چلیږي په مصحفونو کې هم شته خو دا طریقه مهجوره ده دا طریقه اوس پرې ښودل شوې ده ولي امي سره چې قران راوالي یاد مر نه پويږي ناغه بس وای والفر فرآن ذکر قران نه وځو جوړ کی فرآن اغله دا پته نشته چې دا څه شی دی قاف ته دا انتیس حروف دی دا قول د خلیل ابن احمد دی د امام سیبوی دی د ابن جنی دی مبارد صاحب وای نه 28 دی هغه وای حمزه پکې چا راوسته دا غي د پارس صورت نشته څه شکل نشته نو او یا 28 خود چې کوم د چا قول غوړه کو مشهور قول غوړه کو نو دی وای بلم ترائی بلا شک بشک مک پکې نشته مبارد صاحب خپل کار کوي مجاز دې ته ویل کیږي چې حقيقي معنا یې پرې دی ایو بل معنا ته مراد کی لکه زو سوام الکه دا سړی چې کوم دا سم شعر دی شعر نو د شعر حقيقي معنا کومه ده ازنګلو کې چې ګرځي دای مجازي معنا شو دا یې دویمه معنا شو صحیح شو نو په مجاز تاسو پوهې یو کس یو کس وې دا مجاز ده مجاز علاقه په کیسه د مجاز خو علاقي غواړي کنه ها د مجاز د بار خپل علاقي دي مې د مجاز علاقه په کیسه ده وې ته چې حقیقت حقیقت علاقه په کیسه ده خا اولها الحمزه لكن سميت اول حمزه ده لیکن دې ته نوم خودل شوی ده به الف په الف سره مجازا اذ قد صورت زکه چې صورت او شکل ور کړی شوی دی به په دې الف سره فل ابتدا په اول کې حتما لزوما لازم دي چې دې ته موږ شکل د الف ورکړي لازم دي دا نو عربو څه چرو کو الف راواغستو په ابتدا کې نو دا یې شکل وګرځولو د حمزه د پاره برابر خبره ده که په حمزه باندې فتحي ام په الف لیکل شي لکه احمد ک کسرای په لکه اثمد ک ضمای په لکه اکرم خو چې په اول کې راشي نو صورت به د چای د الف وی د چا بای د الف بای او که په اول کې نه راغلی په منس کې راغلی یا په اخر کې راغلی نو دا غي د بار قاری صاحب سو حالات دي سلور احوال دی ورته سو احوال دی دا غي د بار سلور یو دا د چی په الف بولی کله شي لک راس را نه پس ته الف لیکلو بار دی په حمزه لیکلا او بدا دا کله چې په منځ کې راشي یا په اخر کې دغه چل کی او سلورم دا ده په کرخه بلی کې لیکيږي په هیڅ شي باندې لیکل کېږي بس کما کرخه چې دا هغه به لیکل شي لکه ته قران کریم کې ګور ما ان یا ما ان حمزه پس لیکل شي هم دا سې لیکل شي ست نشته نه ترستو وړاندې واشت نه الف نه یا صحیح شو فکر خلی کله کیږي نو په مخ کې زړی عربی کې د حمزه د پاره څه شکل صورت نو بلکې دای بس والن د حمزه د پاره یو شکل جوړ کو یا به یا به ولا واو جوړ کو شکل یا به ولا یا د دې وجه نه موږ په قاعده کې څه وایو چې مراد د جمانه قاعده پاتې کیږي قاعده کې وګورئ الف لام الف با الف کې په اخر کې څه شي دي حمزه حمزه حمزه یو همزه مو په الف لیکلې بل مو په واو لیکلې بل په یا درې واړو ته موږ همزه وایو په خبره باندې پوه شوي کنه نو دی وی اولها الحمزه لكن سميت اول د دین حمزه ده لیکن دی تنوم خودل شوی ده به الف مجازا په الف سره مجازا اذ قد صورت زکه دی ته صورت او شکل ور کړی شوی ده به په دی الف سره په ابتدائی په ابتدا کې من خامخا وهي في سواه بالواو ويا والف والف وهي في سواه او دا حمزه فی سواو علاوه د ابتدانا یعنی چې په منځ کې راشي یا په اخر کې راشي بلواوی یا په واو لیکل شي و یا یا په یا لیکل شي و الفی یا په سری لیکل شي په الف باندې به لیکل شي ودون صورت او کله به ورته اډو صورت دینا ودون صورت معنا څه ده کله به د حمزه د پاره اډو شي کلینا فما للحمزه نشته د پاره د حمزه ممیز یخصها من صورتي د همزې د پاره داسې یو صورت نشته چې ګنې خاص دي کې دي همزې لرا دومره ډېر دی دا ورپسې ده بل یستعیرون لها سورۃ ما مر بلکې دای سوالن راخلی لها د حمزه د بارا سورۃ ما سورۃ اغه سيزونو مر چې مخکې کم تیر شو لتخفیف الیه علما دپاره د تخفیف اې دا حمزه له چې موږ دا کله واو راخلو کله الف کله یا دې د پاره چې د حمزه کې تخفیف راځي کله دا په الف بدل شي کله په واو بدل شي کله په یا بدل شي نو د دې وجه نه موږ سوکل کله په الف لیکو کله په واو لیکو کله په یا باندې لیکو دا شعرونه وایي وعده الحروف للهجاء تسع وعشرون امتراء أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو ويا وألف